دغه راز دوی پوښتنه کړې وه د جمعې لمونځ فرض عین دی که فرض کفایه ده که فرض کفایه ده نو فرض کفایه څنګه د فرض عین پر ځای ادا کېږي حضراتو تاسو خپل جواب په خپله وکړئ عجبه سوال مو کړی دی ستاسو قربان سم چې په هغه سوال کې مو ما ته جواب هم راوشو حضراتو فرض عین دی فرض عین فرض عین فرض کفایه نه او فرضیت ته دغه لمانځه دا په قرآن پاک هم ثابت او په احادیثو مقدسو هم ثابت او دا غرنګه په اجماع د امت مرحومه د جمعې مبارکې لمونځ فرض دی قرآن پاک هم فرمایي الحمدلله اجماع د ټول صحابه کرام او حضرات تابعین الى یومنا هذا ټول علما پر دغه څلور سره مذهب پر دغه اتفاق لري چې لمونځ د جمعې دا فرض عین دي لکن حضراتو په شارو کې نه په ساراګانو کې چې دا خلق په چنار کې ورته تخته سوي دي خلق یې واخسته د اسلام یې لرې کړه او د مذهب یې لرې یا په هغه چنارتو کې ورته تخته شي یا په دغه دامانو په بل کوهستانو په جبالو او په غرو کې ورته تخته شي حضراتو په ساراګانو کې په قریو کې په دغه کلو کې چې هغه متعارف او شرعي مصر نه وي ښار نه وي هغو کې لمونځونه د جمعې هر چا چې کړي دي هغه باطل دي باطل که څوک پر مذهب د امام صاحب هغه لمونځونه یې په ژمه کې پاته دي هر څو د جمعې لمونځونه چې یې کړي دي، هغه د ماپښین رابدۍ راګرځي، نو که یې لس کاله دا لمونځ کړی دی، که یې شل کاله. والسلام.